کوم ضرورت ته لکه ما مخکې درته ویلي وو نو دی د هغې درته څه کوي وجه بیانوي چې دا بیا ځکه ضرورت ته چې دا بعض هغه کمال واجبه دی الله تعالی چې دا وضاحت ته چې الله تعالی دور قادر مطلق ته چې هغه فیصله شده شیونو باوجود بیا د قدرت ختمه نه ده او دی بیا هم چې دا قادر مطلق پاتی ده ځکه یې ضرورت ده او بیا به دا اعتقاد نه ساتی چی هغه فیصلی یې کړی دی کنی دا به کوتاهی او دی اوس بس په هغه فیصلی چی وشوی بس وشوی اوس دی چه ده بی اختیاره ده نه نه لکه یو انسان یو شی باندې د سخط کی بیا بی اختیاره بیا کده نه منی وتای بچ دا د اوس ته چی کړی نه نه داسې بی اختیاره نه ده فهذا الشان دغه شان چکم دی تلو المرتبه القدیمه دا موافق تی هغه تابع دی هغه مرتبه قدیمی وی التي لا يشبها حدوث وهذه ايضا شارحه لبعض كمال الواجب جل مجده كالمرتبه الاولى او دا هم چی دا اوس بے من قادر مطلق بولو دا ہم دی اغا بازی کمال واجبہ دی اللہ تعالی شرح دا لکہ مرتبہ اولا چی ازل کی کمی فیصلی خدای پاک کری دا دی دا اغا کمال چی دا وضاحت مونږ کو چی دو داسی ټول شیونه په ازل کی فیصله کړی دی نو دا دی د کمال شرح ده چی مونږ وایو چی دی اوس هم چه ده قادر مطلق ده او دا نه چی دی هغو فیصلو نه دی چه ده مجبور ده نه کئی خدای پاک هغسی خو مجبور مونږ بیا هم نه بولو فکل من باین هذا الشان وابغضه نو چوک چی دی دی شان نا هغه مقصد هغه نه ځان لری کړ او دغه سره یې بغض وساته وصد عنه او دې نه یې ځان منع کړ اعراض یې وکړ اتبع من الملأ الاعلی بلعنت شدیدة د ده تابعداري وکړه سی د ملأ اعلی نه په لعنت شدیدة سره یعنی ملأ اعلی له طرف نه په ده باندې لعنت شدیدة راسي تحیط بنفسه چی آ د ده په نفس باندې بیا چه وکړي احاطه وکړي فتحبط اعماله بیا د ده ټول اعمال چه سی حبط شي ويقسو قلبه ا د ده زړه سخت شي ولا يستطيع ان يكسب من اعمال البر ما ينفعه ادا بیا دا طاقت نه لري چې د نیکی کارونه هغه وکړي چې دته چور کوي نفع ور کوي و الیه الاشاره فی قوله تعالی او دته اشاره راغله د پدې قول دی بار تعالی کې ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب هغه کسان چې دو پټوي هغه یهود هغه چې دو پټوي هغه چې مونږ نازل کړی دي هغه بینات او هدا من بعد ما بیناه للناس فی الكتاب ورسل دینه چې دا مونږ خلق دې پاره په کتاب کې واضح لیکلی وو ورته چی مثال داسی نبی به رادرومی داسی به داسی او دو به بیا دا ټول صفات دا شیونه به چتول پټول اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون دی کی دیتا اشاره دا او دارنگ دی آیت مبارک کی ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم نو دو زړونه سخت شي مګر په هغه باندی سختی غټی غټی پردی چی راغلی زوړ نشوی نو ایغه لوجنه هغه منفذ نه بیا دی وتلای نشی لکه وی پنجری کی دونه منافس ته چا مرغون خو پورته دی خلطه پر چولې دا غټی غټی خلطی دی پر چولې نو بیا غریب مقصد دا چی نشی ونه وتلای نو دا خساره دا دا دوم قسم دا دی هغه مقصد کافر په نوعی کې دلا نو دا خساره دا دی کې دا حکما فلاسفه چې کوم دی چې هغه مقصد دا دی چی دو پاره منفس شته خو د هغه خپل عقلی غشاوی دی وجه نه چه دو خپل یو فساد په عقل کی دی هغه غشاوی دی وجه نه دو ځان ګمراه کړی ده او مقصد دا دی چی اخروی او دنیوی نقصان یې چه ده هغه جوړ کړی ده دا هغه خلق دی شاه صاحب دی کی دی ته اشاره ده که تاسو پوه شو په دی ضمن ضمن کی شه جی ورپسی شی وادنی من ذلک ان یعتقد التوحید والتعظیم دا اوس په مراتب المسلمین کې چې کوي شریک ای نو دا ادنا من ذالک یعنی اخف و اقل شقاوتن من الدهری والکافر چې هغه اقل او اخف شقاوتن دی دهری دی کافر نه ا مسلمان دا چې د عقیده توحید خو ساتي دی تعظیم خو ساتی لیکن په شرایعو باندې چې څنګه مناسب د هغه سي عمل نه کوي منځ نه کوي زکات نه ور کوي دا عقیده دی توحید استا دی تعظیم دی الله تعالی استا خو اعمال نه کوي منځ نه کوي روزه نه ساتي دا کیسه کوي بل هغه سره ده نو د دې مثال څنګه ده و ادنا من ذالک ادنا دی کافر او دی اغنه دهری نبیا نو دې سړي مثال داسې ده لکه یو سړی د شجاعت پیژني شجاعت تعریف ورله ورځي خو په شجاعت هغه کارونه کوي نه چې هغه سره سړي کې شجاعت چې پیدا سي نو دې څه فایده بیا دا شجاعت اسی نام دی هغه تعریف ته شجاعت ورجی چې شجاعت دیته ہوتا خدا سے کارونه نه کوي چې په شجاعت دای چکی متصف کی ومثله کمثل رجل او دی مثال داسی ده لکه یو سړی ده عرف الشجاع شجاعت ورته معلوم ده ما هی چی چاته وایی و ما فائدتها او څه فائده دی دیده چی شجاعت څه فائده ده دا ورته معلوم دی ولکن لا یستطیع الاتصاف بها لیکن دا دا طاقت نلری چی ده په هغه شجاعت سره ځان چکی متصف کی لأن حصول نفس الشجاعت غیر حصول صورتها فی النفس ذکر چی یو حصول دی نفس شجاعت تا دا غیر ده د حصول د صورت د شجاعت نه په نفس کی دی که چه دا فرق تا یو په شجاعت باندې ځان متصف کول دی او یو علم به شجاعت ته پدې کې چې دا فرق تا خو بیا هم به هر حال وهو احسن حالا ممن لا يعرف معنى الشجاع ايضا بیا دال ایغا چانه خو خدا کنه چې هغه بالکل شجاعت ورته معنا نه ورزي ایغا نه خو بیا هم خدا کنه چې بالکل شجاعت ورنه معنی نه ورځی نو دغه سړی چی د تعظیم اعتقاد است خو اعمال نه کیدای دغ سړی غوندی ده نو له ایغه نه خو بیا خدا کنه چی د سره نه توحید عقیده نشته ایغه نه خو بیا خدا کنه ومثله او دغ سړی مثال داسې دا کمثل طائر لک مثال یو مرغ فی قفص چا په مجره کې دا مشبکین چا داسې مجره ده چې داسې پیرل شوی دا مینس کې وتان دی یعنی جالی غوندی ده یری الخضرة والفواکه عدی دا شنه شاینا میوی دا هر شای ونه وینی وقد کان فی ما هنالک ایاما او الته دی ډیری ورځی دا په باغونو کی پاتی شوی هم دا ثم طرا علیه الحبس بیا چار نیولی دا په دغه سی پنجره کی بند کړی دا فیشتاق الی ما هنالک نو دی بیا دی ایغه ته ضرورت مشتاق وی چی بیا اخلاص کړی هغه سی دشنو شینو کی وګرځیدلای و یضرب بجناحه او سم کوسر پکی وهی پدی منجری کی خو هغه د ده ملکات جوړ سری هغه کبایر نو دی غریب ورنه وتلی نشي خدای مو د دې نه ساتي چې ای دونه ملکې جوړې سری چې بالکل دی به هغه نه صبرېدلی نشي او دی هغه مقصد د کبایرو نه وتلی نشي دا کیسه خو بیا هم به هر حال د هغه نه سړي نه خوښه ده که نه چې دا شجاعت بالکل د سره نه معنا نه ورځي ده ته معنا د شجاعت خو ورځي اګر که په شجاعت متصف نه ده او دنه بیا نور دې طرف ته درجه آ د ایخ سړی ده هغه مسلمان ده چی ده د اعتقاد د توحید او د تعظیم وی او اعمال کئی خو اعمال په ایغ طریقې سره نه کئی چی کوم هغه مسنون طریقې دی او د اعمال کوم هیئات خودلی شوی دی په ایغ طریقې سره نه کئی منس کئی خو زر زر ټک ټوک چکی وکی بل شای کئی زکاة ورکئی خو په ایغ خاص طریقې سره نه خو بس یو ځان ورنه چکی خلاص کی هغه خاص طریقې سره مقصد دا چې نه کوي بل هغه قسم دا دا بیا مقصد دا چې له هغه بل نه خدا دا هغه مخکینی نه چدا بیا دا خدا وادنا من ذلك ان يفعل هذه الاوامر او ادنا بیا دغه هغه دا چې مقصد دا چې ادا هغه خو کوي اوامر خو کوي ولكن لا على شريطتها التي تجب عليها لیکن اغه شرایط مطابق نه کې چې څنګه په باندې واجب دي فمثله كمثل الطائر نو دغ سړی مثال داسې دلا ک یو مرغوی فی قفص مکسور په هغه داسې پنجره کې چې اثر ماته ګډه ده فی الخروج منه حرج خو چې ورنوزی دای په تکلیف کیږي وتلای نشي خدای ماته ګډه د کوشش کوي ولا یبتهج فی ابناء نوعه کل الابتهاج نو چه کله دی اوزی نو هغه ملګری سم خوشحالی کئی چه غا بغا کئی دی چرته غلی چی ناست تی ولی ده خو ځان ټول چی خوږ کړی ولا یتناول من فواکه الریاض کما ینبغی او دای دی فواکه دی ریاض نه داس شای نسی حاصل اولای لکه څنګه دته مناسبی نور خپل میوه خو دی غریب چیرته دو ټنګاری وکی او بیا غلی چی ناس تیسی خدای سره خوګیږي ټول ځان چی پریکړی دا شرطونه چی پریشی خو هغه مفسده عظیمه نی ده خو صرف هغه شرطونه پریشی دی کنا هغه مسنون هغه مستحبات مسنونات دا پریشی دی نو دا دون مفسده عظیمه نی نو چی مفسده عظیمه نی نو هغه تبع چو تای صغیره و تای بحسب حکمت البر والاسم نو دا بحسب الحکمت البر والاسم چی وی صغیره وی اگر که مقصد کلا کلا دا چی وی بحسب الشرایع بیا چه شای کبیره هم ولی نی خو بحسب حکمت البر والاسم خو صغیره دیتا ہوتا ہے چی اغا کی مفسدہ عظیمہ نہیں پرتا نو دې کې هغه ګوره مفسده خو نه کنه چې کوم بالکل نه کوي هغه کې چې کومه مفسده پرته وي تاسو اسی په دې مثالو باندې پوه شو نو دغه روح ټیک ته چې له دې پنجرې نه ووځي نو هلته چې کوم د دې بني نوع نور ارواح دي د مسلمانانو نو هغه به په باغونو کې ګرځي ډېر زیات خوشحال به نو ټیک ته ده ته به خوشحالي وي خو د هغه نه به چې وي کمه وي او دی به مقصد دا دی چې لږ تکلیفونه چې کوي محسوس کوي چې هغه زخمونه هغه یې جوړ شي هله به مقصد دا دی چې بیا د تغی نو چی هغه سزاګانی مزاګانی اوخوری اله به بیا اله دی مقصد دا چی چی بیا خوشحالی ورته سو فیصد نصیب کیږی کنی څه هغه به یی لګه او بالکل شاہ صاحب دا سی دا حدیث دے سر لگا ولائے دا دا حدیث مبارک وقد اشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث السرات الى هذه الثلاثه ادی السرات پولی سرات پا حدیث کی حضور صلی الله علیه وسلم بلکل دې دغو درې درجو ته چه کړې ده اشاره کړې ده حیث قال چه ویلی دی ساقط فی النار ځنې خلق چه په پل صراط باندې تیریږي نو آب اور کی چسی پریوزی نو دا به هغه اول دوه قسمه ای هغه دهری او کافر دا به هغه ای چه پکې پریوزی او دوم ومخردل الناجن بل هغه چه آبا مسروی پکې وابچیږي خو بیا به نجات چکی اونا میند کی پکی وا بچی ری پا دی جہنم کی بچسی پل سرات نا بوا چیزی پا جہنم کی خونا جن بیا ورنا چکے نجات میندئی دا اغا خ... اغا دوم قسم خلق تی چی اغا مقصد دا دے چی توحید اقرار خوی وی او تعظیم او دا شئینا خوی خو اعمال بالکل نئی مثال غټ غټ ګناهونه یې کړي او زکاتونه نه یې ورکړي مونځ یې نه یې کړی هېڅ یې نه کړي نو په کې واخو به چېږي خو بیا به چې وي ناجي وي ځکه چې دا خو یې په زړه کې چې وي ایمان موجود وي او دریم نمبر چې هغه معمولي هغه کړی وي خو ټنګ ټونګ سره لږ په کې تفرق وي دا به داسې وي و مخدوش و مخدوش ناجن چې مخدوش به پکې وابه نه چیږي خو آخوا دیخوا چه کوم ببر ببر هغه یی کنه هغه سره به وجود ولګی دا له دا او ډیر چیرته په اللهم سره به چسی ورنه اوزی دا به هغه دریم قسم خلق یی نو شاه صاحب په دی طریقه سره دی دی حدیث چه وکړ دی مثالو سره تطبیق وکړ تاسو په دی خبره باندې پوه شو د ګنهګار نه علاوه نورو خلقو ته هم چه وی متجاوز وی او هغه داسې ګناهونه وی داسې ګناهونه وی چې هغه سره معاشرتی ژوند او دا انسان پر خو چونکه تهذیب و تمدن پکار دا یو معاشرتی ژوند پکار دا نو هغه داسې ګناهونه يي چې دا معاشرتي ژوند هغه سره څه کيږي خرابيږي نو دغو ګناهونو ته بيا متعدي ګناهونه وايي نو لازمي گناہونو بیان آئے تیر کو اس پا دے کے پا دغ باب کے متعدی گناہونو بیان چکے کئی چاگا متعدی گناہ چی دی اغا ضرر صرف اغا گناہگار پورے محدود نه یی د هغه ضرر بلکه د هغه ضرر آ د دې ګنهګار نه علاوه نور معاشرت ته او نورو خلقو ته هم چه وی متجاوز وی دا متعدی ګناهونه ذکر کړی لیکن دې نه مخکې شاه صاحب یو زبردست توتیه او تمهید دې دپاره چه دا پیش کړی ده چی د انسان ګناهونه دوه قسمه ولی دی یو لازمی گناهونه دی او یو متعدی دا ولی دی پارا دو یو توتیا او تمهید پیش کړای دا اغا دا سی دا چی دی وای چی گورا دا حیواناتو درې مرتبی دی حیواناتو درې مرتبی دی یو اغا حیوانات تی چی آ دغسی دزمک نر پیدا کیگی یا چیرته دی نالو کی دا ګندګی نه یا مقصد دا ده چی نور کازورات وغیرہ په هغه کې چې د کوم چینجی مینجی پیدا کیږي نو په دې کې توالد و تناسل دا شی نه بس دغه سے خود به خود دی هغه ګندګی نه هغه د ځمکې نه یا د خاورې نه یا د مقصد غول غشیی نه له دې نه مقصد دا د حیوانات چې پیدا شي یو داسی قسم حیوانات دی نو داسی قسم حیوانات تا اللہ تعالی صرف دا شئے الہامی طریقے سر اور غرزئی چی دے با غذا سنگ حاصلی نو دا چونجی دا پا غذا حاصلولو باندې سکیگی پویگی او نور داس قسم حیوانات تا خدای پاک دی تدبیر المنزل الہام نکی چی مثال مذکر او مؤنث په سنګه ټیم سره تیری او سنګه به جماع کئی سنګه به بیا بچی سره ساتی دی الهام ضرورت دوتا نی نو اول قسم حیوانات دا قسم حیوانات تی چی آ دی زمکی نه خود به خود را پیدا کیگی نو دوتا صرف دی یو الهام ضرورت وی چی دی تغذیه الهام دوتا اغرزیگی چی مثال دو به خوراک څنګه حاصلوي او هغه دوه په پوهیږي دا د خپل پسې ګرځي او خوراک خوري او زمدي په اوسي چې تر چوره پورې مقدره یي دوم قسم حیوانات هغه حیوانات دي چې آ په دې طریقې سره د دو پیدایش نه ده بلکې هغه توالد و تناسل سره پیدا کیږي او مذکر او مؤنث یو بل تعاون سره پیدا کیږی نو اوس تی الله تعالی حکمت تقاضی دادی چی کله کوم حیوانات توالد و تناسل سره او بیا مذکر او مؤنث یو بل کی تعاون سره په دی طریقی سره پیدا کیږی نو دی الله تعالی حکمت تقاضی دادی چی دغسی حیواناتو تا د تغذیه الهام سره سره د تدبیر المنزل الهام هم چکی وغورځوی چی دا به څنګه کور جوړی ځان ته امن ځالی ګونسلا نشیمن او څنګه به دا مذکر او مؤنث جفتی سره کئی او بیا به سگا اگئی به واچی بیا به مقصد اغ حزانت سنگ کئی سرا بیا چی بچای وشی نو بیا به اغ تا پا اغا چونچ باندی خوراک سنگ ورکئی نو دا ټول الہامات دا چکی ورته وغورځی بل قسم حیوانات آدا دی یا اگئی نا چی دغسی بچی وڑی لکه دا نور حیوانات چی کوم چارپایان وغیرہ دی دا په دغه کې رااله لیکن انسان حضرت انسان دا په ټولو حیواناتو کې خدای پاک اشرف او ممتاز چدا ګرځولای دا او حضرت انسان چدا دا مدنی الطبع دا او دا دغه اولنی دو قسم حیواناتو چې کوم الهامات ضرورت تی نو حضرت انسان دې دغه الهامات هم چدا ضرورت ته خو دې سره سره انسان دا مدنی الطبع ده دا د تعاون د بنی نوع نه علاوه بیا دی زندګی نشی تیرولی یو بل سره به تعاون وی یو بل سره به امداد وی باهمی اله به دی مقصد دا ده چی ټیم تیری او دا انسان نور حیوانات غوندې نه ده چې بس دغسې چرته شنه واخوي او دی چکي اخري یا دغسی کچه کچه میوی یا کچه ترکاریانی وغیره آ وخوری بلکه ځان له یو مقصد داده چی انتظامات څه کړی برابری دارنګه دی دی ګرمی نه سردی نه بچ کولو تدابیر په دی کی هم چی دی موجود دی ټیک ته د نورو شیونو کی موجود دی خو هغو شیونو کی محض الهامی الهامی جبلی درجه کی موجود دی او انسان چی دا انسان کې د دغو شیونو هغه دفعیې طریقې موجودې دي خو ټیک ته څه نا څه طریقې خو انسان ته هغه جبلي الهاماتو دې وجې نه دي لکه بچی به ته څنګه مقصد دا ده چې چوس کوي یا دې غاړه خارښ کوي نو څنګه به ټوخ کوي یا مقصد شی ته ورګورې نو خامخا به دې سترګې چې کېږي کلاو کېږي څه الهامات خو جبلي وي د انسان خو څه الهامات آ د انسان چه وی آ څه علوم د انسان آ کسبی وی ولی ځکه چه انسان ته خدای پاک هغه عقل ورکړی دا خیال یې ورکړی دا چه هغه صناع دا همام دا صانع دا ذو همتین دا نو دی وجوهاتو په بنا د انسان څه علوم هغه چه شی دی هغه کسبی علوم دی دارنګه د تجربې نه بار بار به وشي تجربه وشي نو بیا به که ورته مفید وه هغسې به کوي که نه وه بیا به هغسې نه کوي تجربه یو غټ شی ده تجربې سره دنیا علوم څه کېږي حاصلېږي دارنګه څه خپل همت په وکړي او بیا به تدبیر غیبي ته انتظار کوي چې الله تعالی طرف نه څه الهام په وشي دارنګه څه سوچ فکر به کئی په استقراء به کئی قیاس به کئی برهان به کئی دنیا تتبع تالاش تی جزئیاتو به وکی نو چی گوری هر چرته به حکم یو شای میندئی نو دی به استقراءا یو حکم ولګئی او هغه نه به یو کلیه جوړه کی دارنگی مقصد دا دے چی دے با قیاس کئی یو جے با یو علت موجود کیا حکم نو آغا علت پا بل جے موجودی دے با وی چی یارا دالتا دا حکم لگی دی دا خاصیت دا دے چا دا دا دے حضرت انسان خاصیت ده نو اوس چونکه خبره دې پورې شوړي وا اشا صاحب خبره دې تراولې نو چونکه انسان ضرورتونه انسان ضرورتونه معاشرتی ژوند او دی انسان لو ضروریاتنا اغا تہذیب و تمدن دا او باہمی یو بل سر معاملات تی او باہمی یو جائے مقصد دا ٹیم چی دی تیرول دی نو د معاشرتی ژوند دا د انسان د ضروریاتو نه ده او گویا که دا د انسان په جبلت کې یو داخل شی ده د معاشرتی ژوند نو دیو جنا دی انسان گناہ آ دو قسم گناہ دی یو داسی گناہ دی انسان چی اغا دیو جنا اغی ضرر صرف مقصد دارا چی دی حضرت انسان ترسی یو هغه گناه ده دی انسان هغه لازمی گناه او یو دی انسان هغه گناه ده چې هغه سره چونکه انسان خدا جبلت ګرځیدلای ده د معاشرتی ژوند نو بل دی انسان هغه گناه ده چې دته خو ضرر رسی رسی خود سره ټول معاشره ته هغه کې چوي ضرر وي او په هغه کې چوي نقصان وي ا معاشرتی ژوند هغه سره نظام ټول معطل شي او خراب شي ځکه د انسان گناه اپ دو قسم دی یو گناه لازمی ګناه ده او یو چه ده متعدی ګناه ده چه دی هغی مفسده او فساد معاشرت ته هم چه وی متجاوز وی بیا چه معاشرت ته دی هغی کوم ګناهونو تجاوز کیگی کوم ګناهونو نو آ درې قسمه ګناهونه دی غټ غټ یو شهوانی شهوانی ګناهونه او یو سبعی درندگی درندگی او بل په معاملاتو کې فساد چې کوم هغه راولي کارونه نو دا درې قسمه ګناهونه دي غټ غټ بیا دې کې اندر دنیا چې دي شعبې روزي دنیا کارونه پکې روزي بیا به سوچ پکای چې کومې گناہ مفسدہ آداسی دا چی نورو تا متجاوز کیگی او کمی ننو چی کمی متجاوز کیگی خود بخود بتو حکم پلگئے نور چیر تلیبل ندا پراغلے چی دا لازمی دا دا بس یو معیار درته کیښود شاه صاحب نو ته به حکم په لګای چی یاره دا لازمی ګناه ده یا دا چه شی ده متعدی ګناه ده آ به بیا ته خپله چه کای پیژنی اوس تاسو په دی خبری پوه شو دا خبره شاه صاحب بیانوی شه جی بیا به هغه درې واړو کې څه معمولي غوندې لږ تشریح درته وکړي نور خو بیا هغې دنیا شاخونه دي ټول ته خپله بیا ځان له په قیاس کولی سي باب الآثام التي هي فيما بينه وبين الناس الحيوان على مراتب اعلم ان انواع الحيوان على مراتب شتى انواع دی حیوان مختلف مراتب دی منها دی اغ مراتب نما اغدا یتکون تکون دیدان من الارض چی اغ وجود داسی وی ځکه دې دې ته ضرورت نشته ومنها او بل دی اغا مراتب دی حیوان نما اغا دا یتناسل چی اغا توالد و تناسل طریقی پکی ویتعاون الذکر والانسا منها او مذکر او مؤنث یو بل سره تعاون کوي فی حزانه الاولاد پساتلو دی اولاد کې ومن حقها اد حق دی قسم حیوانات ندادا فی حکمت الله تعالی دی خدای حکمت تقاضو مطابق دی حق دادا ان تلهم تدبیر المنازل ایضا چی دو ته الهام وکړای سی تدبیر دی یعنی تغذیه سره سره تدبیر دی منازل هم دارنګه فالهم الطير نو الهام وکړای سی مرغتا مرغانو ته کیف یتغذا چی دو بسنګ غذا حاصلی و یطیر او سنګ با الوزی و الهم ایضا ادو تدا الهام هم ور سره ور سره وکړای سو کیف یصافدو چی سنګ با جما کای اغا مذکر مؤنث سرا و کیف یتخذ عشا او څنګه به ګونسله او منځالی نیسی وکیف تزق الفراخ او څنګه به هغه بچی په ګډه سره ساتی او په سونچی باندی په مښوکی باندی به خوراک ورکوی الانسان میزه الله تعالی علی الحیوان انسان بیا په نورو حیواناتو باندی چه دا امتیاز ده والانسان من بینها او انسان بیا په دو ټولو حیواناتو منځ کې چرواخ لې د انسان دا مدنی تبع دا لا یتعیش الا بتعاون من بنی نوعه دا زندگی نه تیرې مگر په تعاون سره د بنی نوعنا یو بل سره به امداد کوي الا د دو ژوند به تیریږي یو انسان هم چیرتا که ډیر لوی سړی سی او ډیر تکړه سړی سی چیرته یو انسان د خپل ضرورتو په خپل باندې خود کفیل نشي جوړېدلای انسان ته الهام الهام جبلی نه کیږی الا فی حصه قلیلة من علوم التعیش مگر هغه لږ غوندی حصه د علوم د تعیش نه چا دا زندگی په تیره هغه الهامات خو دته جبلی وی نور علوم دی د جبلی نه وی کمس الصدی لکه مثال اغا چپل دی اغا تیو پستانو دی مور عند الارتزاع د رضا په وخت باندې والسعال عند البحه او چې کله غاړې کې هغه خارخ غوندې راشي نو سړي ته ټوخی وفتح الجفون عند اراده الرؤیت یا کلاواله دی هغه جفون په وخت اراده دی رؤیت ونحو ذالک دا خو جبلی دی نور دی دو الهامات هغه جبلی نه وذالک دا زکه د ټول علوم بجبلی زکه نه لئن خیاله زکه چې د قوت خیالیه او عقل چې کوم دا کان صناعا هماما هغه ډیر صناع ده او صانع ده او ذو همت ده ففوض له نو وسپارل سل ده خپل علوم تدبیر المنازل علوم ده تدبیر المنازل چې ده علوم ده تدبیر منزل ده زده کی و تدبیر المدن او تدبیر ده مدن طریقې ده زده کی ال الرسم دا د توس پارسل ال الرسم په طرف تی رسم و رواج چې رسم و رواج نه دی حاصلې حاصلی دا شئینا ومثله في تلقي الامر الشائع الواجب فيضانه من بارئ الصور مع الاختلاف الناشئ من قبل استعداداتهم اوس پسو کوي چې بیا خو پکار ده چې پدې کې ټول انسانان برابر وای ټول انسانان پدې کې برابر وای ایک یو شی علوم دو اخص کولای نو دی وی چاو کنه پورته